معنی دا ده چې د حجاج د واقعات او د حالاتو نه د حالات سلب شان څه ذکر کړي د دې سبق خلاصه دا ده چې ویل شي چې حجاج چې دی چې کله دی عبد الله ابن زبیر شهید کو نو دا صحابي رسول او د مدینه تراغه مدینه تروان شو مدینه ته چلاړ نو په مخ باندې نقاب چول او تربوزه والي و یو سړی د مدینې نه بار ولیدو دې ته تاسو کو چې د مدینې والا او څه حال دی څنګه د مدینې پټ هدي شي کله دا وخت کې د مسلمانانو مشرو د مدینې اصلي ورته ول خلک ډېر په بد حالت کې دي ول د نبی علیہ السلام د ملګری زوی چې د شهید کړه شوی دی ځکه زبیر رضی الله عنه په باره کې نبی علیہ السلام فرمایلی کړ چې ان لكل نبی حواریا وحواری من امتی الزبیر ول دا غزوی شهید کړه دی هغه چا قتل کړه دی چا وجل دی اول الفاجر اللعين حجاج وجلې په هغه د الله او د رسول لعنت د لک څه د سوچ او فکر کاو بلا او دا تاسو په دې نه چې مخ ته حجاج ولا غلط حجاج حجاج څو غوسه ویلې بوډا غول څه ول کته حجاج ویني نو ول وګ پیژنې هغه ویل ولې به ونه پیژنم خو دغه په پیژندګلو کې ویل څه خیر نشته او الله دې ته تکلیف درې نه کې ویل څه ضرورت ته نشته کړو نو حاجات د مخ نه تر بوزې درې کړ او اوس به ته ما وپېژنې چې دا وینه دې په دې ځمکه توی شي که نه نو ویل اوس به ته ما وپېژنې چې بوډا ته پته ولګېده چې دا خو رښتیا حاجات دی بس وته ویل ویل څه عجیبه خبره ده دې بوډا وته ویل هغه ولی ولو تا ته خو به دا پته لګېدلې که نه چې زه هغه سړی یم چې په ما باندې په ورځ کې پنځه ځل د مرګي دورې راځي مرګي پېژنئ پرې بابا باندې چې کېږي دا دغه نه دی دا طالب مرګي او تمام خالوان توب شان ودار باندې پینځه اجازه ته ویل ول دا و چې ما تا ته ویل دام کې دې شي د قوا خو زه کول غن کړ زه تاسو په اړه کې خبر شم هغه زه خدای دې ول روغ مسول زه او د حجاج نه د خلاصې دو چې دسي یو سړی حجاج په قار کړه خو به بیکاره خلک وجل او چې دسې چا په قار کلی بیت خلاص شو دا ډیره وی ناشنا خبره ده ځکه مر کول هغه د هغه یو معمولی چې دی نو دغه وه او د خپل ځان په باره کې به هغه په خپله ویل دی حجاج چې زما د ټولو نه خوښ شی دا دی وینه تویول بس زما دا خوښ څوک یې زما له واکو څوک یې دا څوک یې دا څوک دا چې خپل خپل اول زما خوښه خبره څه ده وینه تویول اوس دا ولې د دې د خلکو د مرګونو د دینو تویول څه ده دی ولې دونه شوق نو چې کله دا پیدا شو نو دی د مور سینه نه رودله نو شیطان چې دی هغه ولا د حارث ابن کلده دا دغه وخت د عربو مشهور طبيب دغه په شکل کې ولا راغی ولته چې چل وکړ چې دی لا تور سرله یا تور ګړ حلال کړي او داغه یینه په دې باندې وساټه او به دې له څو کوي په مخ پسې ولا راکاږي نو دا به د مور څو دې به چې دا کار یو څو کونسه د مور ته سینې واخستل خا ا زرا خا د دې د واقعاتو نه یو بل واقع به ذکر کړي چې د خوارج یو خزه د دې خواله راوستل شول نو د بچا بو څه خبرې کولې هغه به ته نه قتل چا ورته وویل چې خدای دې بیخ ونه باسه باچا ستاسو خبرې کوي او ته ترې راستې هغه ورته وویل ویل زه د هغه چا نه حیا کوم چې چا ته الله د رحمت په نظر باندې نه ګوري نو بس دې امور خو استغاثه وکړه مړه کړه او چې کوم شمار کړل شوی دي چې د دې په مخ کې څومره کسان وجلې شوی نو هغه تقریبا یو لاک او شل زره کسان دې په مخکې ای مختصر حالات حجاج ذکر نبذه من ذکر الحجاج یو ټوکړه یو کنارا یا څنګه څه احوال د څه د حجاج د احوالات یقال ویل شي دي چې ان الحجاج بشک حجاج بعد قتل ابن الزبير پس د شهید کولو د څو عبد الله ابن زبیر زبیر ابن العوام قریشی اسدی خا په په اسلام کې د مهاجرینو په مدینه کې اوله لکدا پیدا شوه دا خو به تپته کنه په ځلمان کې بار بار خا او په تریت تر هجری کې دا شهید کړی شو دغه د لاس چې دغه شهید کو نو دا د مدینه ته لاړ چې اوس خلک په حال کې ها ها وعلى وجهه لسام او د دې په مخ باندې څو نقاب تربوزه وته منګو لسان د لسمون جمع راځي د دې واحد څه دی لسمون څو لسمون فرعا شیخن نو ویل دی یو بوډا خارج من المدینه ته بار د ښار نه فسأله عن حال اهل المدینه نو تاسو یو کو داونه د حالت د مدینه والاو فقال نو هغه ته شر حال ډیر په بد حال کې دي خلک خلک ډیر په کار ولی قتل ابن حواری رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه چې شهید کړی شوی دی د نبی له سلام د حواری بچي قال حجاج وتول من قتل او چا وجل قال سړي الفاجر اللعين الحجاج ابد بخت فاسق او لعنتی حجاج علی لعین الله فغد لعنت د الله او د رسول او من قلیل مراقبته لله من قلیل مراقبه لله ډیر کم چې دی نو یره کوونکی دی مراقبه یره کوله ته ویل کی رقب الله فی امره یند الله نه یریدل ډیر لګ د الله نه یریدونکی دی څوک د حجاج دا سړی ویل فغضب الحجاج غضبا شدیدا نو حجاج غصه شو په ډیر غصه کېدل سره ثم قال بیا ویلو ايها الشيخ يا بوډا اتعرف الحجاج آیا ته به پیژن حجاج اذا رايته ورکل چې سکی ویني نو به به پیژني قال اول نعم ولا عرف الله خيرا او الله دې څوک نه آشنا کوي الله دې پچا پیژان غلنه نه کوي داغه د خیر یعنی داغه په ملاقات کې څه خیر نشته ولا وقاه بچ کولو فکشف الحجاج اللسام عن وجهه نو لري کو حجاج د خپل مخ نه څه نقاب وقال ويل ستعلم الان زرد چې ته وو پیجنې ذا سال دمک دمک استا هر کلا چې وبهيږي وسوینستا فلما تحقق الشيخ هر کلا چې بوډا ته یقیني پته ولګي چې انه الحجاج د حجاج قال ان هذا له العجب ول بشک ولدا تجربه خبرن دا جاز اول څه وج انا فلان زه او فلان کې سره مکان چې اسره من الجنون چې ورزيږي هغه یا دوره پر راځي د لیوانتو من کل یوم د مرګ مرګو دوره پر راځي من کل یوم هر ورځ کې خمس براتین پنځه ځلونه کې دې شي دا اول ما په دغه وخت خپل ځای ګډ وډه مې چې تاسو فقال الحجاج حجاج وتویل اذهب الله صلا شفا الله الا من بعد جنوني ول الله دې دل د دې لیوان توب نه سره شفا درنه کی ولا عافاه نه دل عافیت درتی بس په دغه لیوان ته خ وخلوص هذا خلوص خلاص شي مطلب نجات مونږ وخلوص هذا او خلاصېدل د دې من يد الحجاج د لاس د حجاج نه چې مر نو من العجب دا ناشنا کارونه دي خ لأن اقدامه على القتل بشکا مرګ طرف ته راتلل قتل ته راتګ کول د چا و مبادرته او را جلتی کول مرګ ته الیه د دې حجاج امر دا یو داسې کارو چې لم ينقل مثله چې نه دی نقل شوی په شان د دی عن احد د بل چانه اے دا د خلکو زر وجل او پاسانه مر کول او دغه کول دا ویده چې کار دی چې د دینه کم نقل دی چې د چې پاسانه به د هیڅ چا نه بل د چا باره کې چا نه دی ویلي خو وکانه و د حجاج یخبر عن نفسه چې د خپل ځان په باره کې به ویل څه به ویل ویقول ویل ان اکبر لذاته لذاتی سبک الدما بشک زما په نسبانه غوړه شای چې ده خوب شای چې ده هغه سره په اول دوینه دي قال بعضهم بعض لري والاصل في ذلك الخبر بده کې دا چې انه بشک ده لما ولد هر کله چې دا پیدا شو لم يقبل فديا نو نه خستل دي سینه د مور ته د مور فتصور لهم ابلیس نو په شکل کې راغی د ته ابلیس د چا په صورت الحارث ابن کلدا حارث ابن کلدا په شکل او صورت کې ولا راغی شاغه څوک طبيب العرب د عربو مشهور شخصیت په اقا په شکل کې ولا شیطان راغی وقال اذبحوا له تيسا اسودا الا لك دې لا تور چې د دې په مخ پسې هغه ویل ففعلوا ذلك ففعلوا به ذلك وهو دا شکار وکړو فقبل سد امي هغه وخت ته سید مور او او ذکر او ذکر کړی شو چې انه اتي الیه بامراتین چې را وستل شو له دته یو شزا من الخوارج د خوارج نه فجعل يكلمها نو د شروع چې خبره کوله دا سویه لا تنظر الیها الیه او دې باغې ته او غیر دې ته نه قتل ولا ترد علیه کلاما او نه به خبر جواب ورکا فقال لها بعض اوانین بعض دربارین ورته ویل یکلمک الامیر تاسو خبره کې څو باچا او انت مورزت نو ته اعتراض کې فقال تغيل اني استحي بشکا زه حیا کوم مال حیا راځي دغه چانه ان انظر چې وګورم الا من هغه چاته لا ينظر الله الیه چې الله غته نه ګوري الله غته قتل نه کوي زه وته فامر بها نو حکم یې وکړ فقتلت نشي ګورا وقد وقد احصي الذي او په تحقیق تشمار کړل شوی دا کسان قتل بین دی چې د په حکم یا د مخه ته قتل شوی دی خا صبرا خا فمرق فبلغ نو صبر الانسان یعنی سره د مرګ نه د صبر نه وجد فبلغان رسیدل د غشمار څخه 100000 و عشرین الفنا مئت الف مئت الف چوک شو سل زره زره سل زره نو سل زره یو لاک شو او عشرین چو شو شل او الفا چو شو زر نو شل زره او یو لاک ګوره اندي دونه مړي کړي دونه غټ غټ خلک وژلي خو نورم دې عجیب عجیب کارونه کړي قرآن باندې دا اعراف چې زر زر دا دې لیکلي وایي ته مور ول چې دا مړ کېدو دا کم تا پر دې جدادونه چې دغه کلی دی اوري او کوم زنه د خلکو نه ماتي وغواړه نو هغه ورته ویل چې د څه چل دی ته ما ته ما ته دا خبر ورکړه چې زه د باندې خپه کېږم چې خدای د جهنم د ورنه وای دې ورته ویل چې ګوره چې ته په ما خپه کېږي نو هغه الله په ما باندې دا بیا میندو نه ته زما یوه مور هغه په ما باندې دا بیا میندو نه زیات خپه کېږي وای حسن بصری رحم الله اخر کې د دې په باره کې پته نه څه فیصله ونه چې شی او څه خبره ونه وای به دې ویل چې الله ښه دی چې تا د د جنت او د دوزخ واک چې دی نو دا د انسانان لاندې ورکړي بندو خو ماله یو د دوزخ هم راونه پیرزو نشو نو بس الله رحم وکړ بل طرف ته دون غر غر صحابه وجلی تابعین وجلی خو بس خا رب اخي لم تلد امه ډېر سره دې داسې ورونه چې هغه یې مور نږدې ډول او بس د ورونو ښکار شي د دې واقع خلاصه دا ده چې د عجب یو شاعر و او مشهور شوی په څو په غسانی و و عجم او غسانی خو عرب قبیله ده کنه غسان مشهور بادر او نره قبیله نو دوی په یو وفد کې رال د احمد ابن مروان خواته د قشایرم داغه د عادت سم پښتونو پښتنو ساده چې ملمه خواله براغه نو د دې سړي به دا عادت و چې د اکرام نه مخکې اول به ول اکرام کا او ځان ته به ایثار کو درې ورځې پورې به چې تپوس نه کاو چې څنګه راغلی دلته چې بس لاس ته لګی چې خیر شه خیر شه څه چل لکه د خدای مسلمانه کې کېنه و چې مې پوس کا بوتل پوس کا روسته و بیا ورته خپله مسله نو دا چې چل وشو چې اتفاقا سره د غسانی فشیر مر تیار کړي نو چې په دې باندې دغه بادشاہ دا څو کې مدح او بادشاہ د البار په چې له بودمان ځینې څو ته لوګو ته وایي مولا چې دې مسلې وته کوي نو دا شاعر د درې ورځې د اسم نه تیار کړي په ځان اعتماد نه و ځکه صدا خو د شاعر نه چې غني خو درې ورځې تېرې کړې خو هېڅ څه قصیده مسیده شی جوړه نه کړله پس پسې چل وکړو چې د ابن اسد شاعر یو قصیده راواخستله ټوله قصیده د هغه په دلبار کې قوله صرف نوم یې پکې خپل ویل هغه په ځای باندې هغه خو پوه خلک زمونږ زرداری له خونو نو هغه پوه شو چې دا خو پردی قصیده وویله په قار تر ګوره دا ځینی سړی دی ویل دا په هم پسې ټوکه کوي اوس هم په عربو کې دا دستور دی چې هغه د عجمو ته داسې په سپک نظر ګوري که نه لکه یاره زه هم چې د خلفلا په نظر هم ورته نه ګورم ډېر په سپک نظر ورته ګوري زما یو ملګری دلته راغلی مو ملک دی زمونږ د علاقې حق ملک پر باډۍ نه دسکې دی دغه تر ډېر دغه سړی اوس هغه حج له تللی نو بیا ځای ستورز کې چې خواله تللی نو هسې د هغه خلکو حالات یې راته ویل چې مونږ داسې له سته کسانو مونږ داسې روان وو هلته د هغو زمیندارو کلیوالي دلته نغې دي نو مونږ روانو نو د هغه اندازه چې داسې د سلور باټۍ نه ډېر غټ دی ولبس هغه طرف یې واره دی روان خو ول په دې ځینې په دې باندې ماله دا سینه ولا ما چې وښ لولم د څه تاو کړم چې زه راتاو شوم ما ورته وویل چې څه چل ولې ما څه کړي دي چې تاسو هغه ما ته چې نه سودی دي چې زه سودی ما ول ما ورته چې ته سودی ما څه چل کړي چې تاسو وایم د څه په لغه باندې او المات چې د کتاب ښکار الله خلاص دې مو تا جميل څه بدل ته چې چل نه ول ما ورته وې چې دا زما د چا به یو عادت یو کو عادت دې دلته بدل چې چل نه دا غو دا اجم دې خبر شي ښا نو باچا غوسه شو چې دې روره دا څلو به وکړه ول دا کوم څه ټوخي کې چې زموږ څه د زموږ د عرب شاعر او خو بس فورا نه دغه تخطول کو ابن اثر شاعر او وته یې ویل چې داسې کیسه ده د ستا شعر کې څه بدلون کړی نو غسانی ته شاعر ته چا وویل چې باچا خو داسې داسې چل وکړو د هغه نه ستا تشویق کوي خو داسې نه چې هغه ته و چې و دې زما قصیده راخسته تا پې مړ نو ورسانی یو تکړه لکه چې زه تیار کو غلام او هغه ته چې چې د ابن اسد دا دغه ورسی کنه ابن اسد ته دا دغه ورسی دا قاصد نو ولته مخ کې ځان ورسو هغه ته ما وسر وکړ چې بس ما نور څه نو او بس درې ورځې مې تیرې کړې او مجبورا مې ستاسو بس دا هغه مروان د قاصد نه مخ کې څو د دې دا هغه خادم ته ور ورسېدو بس هغه ته خبره مبره ټوله معلومه شو چې بس د خبره هغه مروان ته جواب ولیکو چې زه د سره د دې قصیدې نه خبرم نه مچ دا غني کې زما ده ول ما ته پته نشته دا زما نه او ول نه دا ما په خپل کتابونو کې ویل چې مروان ته بیرته جواب را ورسې خدا خو دا ما ته پته نه خو نو اکم کس چې ته چغلی کړی و چې ګوره دې څه پردې قصیده ویلې دا هغه ته بد سلوک کو هغه ته کنزل منزل وکړ چې ګوره اوس به په ما باندې سړی خراب کړي او ته ګوره ته ما زمونږ د بچانو په مخ مې څه بدنامي پیدا کې کوم سړی چې ته چغلی کړی و چې د غسانی شاعر ساته پردې قصیده ویله د غسانی شهر له ډېر اکرام مکرام مو کو بس سړی رخصت دا واپس خپل ملک ته راغی په دې کې دونه وخت نه تیرو چې دا مایا فارقین خلق راجم شو او هغه ول چې موږ بچوګو ابن اسد دا موږ خپل باچا جوړو اقا شاعر ابل شاعر او خطبه مولا جوړ کړه د بادشاہ دغه په ځای باندې مروان په ځای پکې څو بس د دین نه پکې ور داخل کو دې ته جواب ولګو چې راځه تراشه موږ بس تابعیت کو د خپل بچا به ډیلیټ کو بس ابن اسد راغه چراغه ابن مروان ته چې پته ولګېدله هغه پسې وروره دغه راوستل پوځونه راوستل ما زه باچا یم او ته زما باچا یې چې ګوت بس دې خلکو چې دی ابن د ابن مروان پوځونه خراب کړل او شکست یې ورکړو هغه د نظام الملک او باچا ته چې د غټ باچا ته هغه خط ولیکو چې داسې قصه د مده لیکته نه نو هغه له ډېر پوځونه راولېږلو پکه پوځونو کې غساني شاعر هم راغی څوک ان نوی حکومت چې چا له راغی ابن مروان نه نو په هغه کې څوک هم راغی پاکستاني شاعر هم راغی ما چې دوی راورسېدل نو په دغو باندې حمله وکړله په دې مایا فارقین علاقې والاو باندې چا چې د ابن اسد وځانله مشر کلی او باچا کلی نو په زور ته کله څک واخستو او دغه څه شو حکم چې باچا جوړ کړی نه څه دغه څه شو دی نیول د مروان خال راوست مروان څو کوم کو ول دا عمل کوي ځکه د کلمه شر د چې دام په ملک خبره ختمه بس غسانی را پات او زور ولا په سپارش چې دا سړی بس مال راکړي او دا مال راکړي هیڅ ته را لغه کو او ډېر د تکلیف او د ضمانت نه رښته څوک اصلای ته ابن اسد ته څوک آزاد کو په دې دواړه په ځای کې یو ابن اسد ته د غسانی ویل ولته ما پیژنې اول په الله مې قسم وکړ چې تا پیژنم خو دون پوهېږم چې بس الله د اسمان نه یو فرشته راولې غلې د خلاص کوم غنې ما خو مرګ خو هغه ورته وویل زه هغه سړی وم ویل چا چې ستا د شعر او ستا د قصیدې په باره کې دعوه کړې چې دا ما څه کړې ما ویلې ده ویل تا په ما باندې پرده راواچله او زه د تا هغه ورځ دغه باچا نه خلاص کړی وم نو ویل ما وما جزاء الاحسان الا الاحسان د ښه کولو د چا څه بدله به ښه ورکړې ټیک شوله نو دې ابن اسد ویلو چې ما تر ننه پورې داسې یوه قصیده نه ده اورېدلې چې د هغه مالک د هغه ویونکي د هغه نه انکار کړي او بیا به مت هغه قصیدې د دې څه کړي پیدا رسولي لکه د خو ته انکار کړو چې دا معنی دا ویل اوس ته پیدا ورسول کو دا قصیده نه نو غسانی ته دا ول خلاصو بس بار الله خپل کور نو دا غني ورونه نو وی مور نه دي چې ول خو د ورونو په شان کار دی یو بل څه رب اخینا ډېر کرته ډېر رونه لم تلد امک چې نه یو معنی چې کولی یو مور نه چې کولی اتفاق اتفاق انه کان شاعر من العجب چې و یو شاعر د عجمیانو نه یو رسول بالغسانی چې په جندل به شو په اسانی سره وفدا راغ علی احمد ابن مروان احمد ابن مروان باچا تا وکانه عادته دا عادت دا اذا وفد علی نا الا بعد ثلاثه ايام مگر درې ورځې پس واتفق ان الغساني او اتفاقا دا غساني چې لم يكن اعد شهرا تیار نه کو ته شهريان ده به چې په دې سره د باچا صفاتو کې ثقتا بنفسه په ځان باندې اعتماد کول د واجب ځان اعتماد نه ذکر شي قیامه فاقام ثلاثه ايام نو حساب شو درې ورځې ولم يفتح عليه بشيء ولن يفتح الیه شي لیکن د دې په مزغو کې اسران لا يفتح علی کولا او نشو په دې باندې مزغو سنا الله خبره کوټوال سر مې په خلاف نشو استاد استاد دې و سبق بده تو و استاد سر مې په خلاف نشو نو ولن يفتح علیه سر په خلاف نشو فأخذ قصيدة نو نو قصيدة من شعر ابن أسد عارض ابن أسد ولم يغير منها غير الاسم او بدلی نه ونه په دې کې مگر صرف د نوم نه دغه په خپل نوم واخو فغضب الامير نو باچا غصه وقال ويل هذا هذا العجمي يسخر منا ويل دا هجمی سره چې په موږ پورې مالان دی کوي ټوک راځي او امره وکم کو ان يكتب بذلك الى ابن اسد چې دا خبره دی ولیکل شي ابن اسد تفعل ما اوس ته ته ویریفیکیشن وته وي چې شو ته وي چې دا ابن اسد نه ویریفیکیشن وکړي فعلم الغسانی بعض الحاضرین نو پویا کو دا خبر ورکو د غسانی ته چا اباز ناس چې لکه دغه کیسه روانه يدخل عليه سيادة خلا شي ويعرفه العذر او پیش دي چې وتاغت څو چې دغه په صدر صاحبہ فوصل الغلام الى ابن الى ابن اسد نو ورته د غالب چې ابن اسد ته قبل وصول قاصد ابن مروان مخکې در رسیدلو د سنه قاصد د ابن مروان فلما علم ذلك ار کله چې غته دا پته ولګیدله نو كتب الجواب الى ابن مروان نو ویل کو جواب ته ابن مروان ته خا چې انه لم يقف وقف يقفو اطلاع ته ویل کېږي چې کله علا په سله کې راشي لم يقف على السعي لم يقف على هذه القصيده ابدا چې دا نه د مطلع شوه د ته نشته د پته په داسې قصیده باندې هیڅ کړه ولم يرها الا في كتابه او نه دې لیدل دا د سره لیدل نو مګر ستاسو په خط کې ولیدل فلما وقف ابن مروان على الجواب هر کلا چې پته ولګېدل چاته ابن مروان ته پدې جواب نو اساء على السعي سعي د فتح ته هو ناراضي په معنا اسا دا ضد احسن دی بد سلوک یو کو د چاته شعایتن مصدر د چغلی کول دا چغلی کون کی سره وسبو شکنزل او توکل بدر دی او تویل وقال ویل انما تريد بشکت اراده لري اساءت بین الملوک د بد سلوک د بچانو په منځ کې ولې منګه دغه کې ثم احسن الى الغساني به خېګړ وکړه د حساني سره خصل کې وکړو اکرم غایت اکرام اوه میلمس اکرام ولو کو غایت الاکرام یعنی اکرام انتها ته ورسو ډیر اکرام ولو وعاد الى بلد بلاده او واپس لاړ څخ خپل کړي فلم يمضي على ذلك مدته نو ډیر وخت نو تیر پدې قصه باندې حتی استمار تر دې چې جمع شو اهل میا فارقین پر میا فارقین ولا خلق دا د زینوم د ټک شولا خا د ارمینیا سره یو کله د میا فارقین دا کله چې چا جوړ کړو د علاقه چې چا باد کړو دا قصړی د کلی د قصړی د لور نوم میا فارقین نو اشته سره لکه وس چې لړکانه د بټو کله د هغه ته به نظیر بستی وته او کوشش وته وای یا ایرپورټ ته سوي دا دغه چې اسلام آباد به نظیر ایرپورټ او دې ته څو بادشاہ خان ایرپورټ نو دا قرنګ دا دا غسلی د زور نو مایا پاره سنټک شو ودعوا ابن الاسد او دعوا ابن اسد على ان يوقره ودعوا او ريبل ابن اسد على ان يوقره چې دوی بوله عزت ورکی عزت ورکول مطلب خپل مشر به جوړ کړي واقیمت الخطبه للسلطان او قائم کړه شو خطبه د پاره د مشر دی اخا ملک شاهین او د څو د سلطان ملک شاه خطبه څه شو ملک شاه د سلطان او د باچا نو دا غلقه شو دا په ځای د دله خطبه قائمه و اسقاط ابن مروان او ساقط تکو کټ تکو ابن مروان نو عاجز کړل د دې څه د دې ودا کار بس د دې د پوزونه څه کړل چاله ولا ناکام کو هغه خلکو فسير سير يسير ولیکيږي یعنی جعلته سائرا یعنی سړی لګلو تک شولا ویلې ګوتې یو سړی اعلان نظام الملک نظام الملک با چته وسلطان او بش یستمیدها استمد استمد د باب استفعال نه دی او دا غیر څه خاصیت وقبض على ابن اسد اول ولا شخص ابن اسد وجيء به الى مر ابن مروان ابن مروان ترا وصل شپ امر بقتله نو هغه وای چې دا څه کوي وی خندا وای ملائکه فقام الغساني نو غساني څه پاتې وجرد العنايه جرد د دې معنی د مجرد ساته وای لاغړ بس ول ذکر پیلم پرې دا ودا سره دا دی واه او هو ثم اجتمع بي به دې دواړه جمع شو قال هغه ورته ویل ته دې ته ویل تعرفني ته ما پیژنې ابن اسد ورته ویل لا والله په الله مې قصد ته نه پیژنې ولكن اعرفه انك لكن زه دا خبره پیژنم چې انك ملک من السماء چې د اسمان یو فرشته من الله عليه چې الله په ما انسان کې د کستا په ذریعه بقای ما جتی د پاکی پاتې کېدل د زما د ژوند مهاجتی د دې جمع مهاج راځي د خونې جګر ته زړه یې نه تویل کېږي د زړه په وینه باندې سړی ژوند دی کنه چې زړه د من بس لار راځي فقال غوته ویل انا الذي زغ سلایم اذا ایت قصیده تک چې ما ستاسو قصیده څه کړو باندې داوا کړو سترت علی یو تا په ما پرده راچلی و وما جزاء الاحسان الا الاحسان نه د ښېګړې بدله مګر ښېګړه فقال ابن اسد نه ورته ما سمعت بقصیده ما نه دا اورېدلې داسې یو شعر جحدت چې دا غ انکار کړ شي چې دا غنې کې زمانه فنفات صاحبها الا هذه او هغه پیدا ورکړي خپل وین کیته مګر د دین علاوه په جزاک الله خیرا الله دی ډیر خیر درکې ون صرف الغسانی من حيث جاء او غسانی لاړ هغه ځی ته چرته نه چې راغلل